چې دینو پلار کې کینا نبی علیہ الصلوۃ والسلام خبر شو چې خالد او هغه سره کسان د جنگ په اراده وروتي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام لار بدلک او د غرونو منز منز کې لار دیو ته په انتظار ناسی چې دوی د مخه ترانل نو خالد بن ولید واپس شو مکه ته مشکین ته وی چې پیغمبر او داغه مرګری خو په بل لارو وتل خپل غم کوي نبی علیہ السلام په دغه بل لار د غرونو منځ منځ کې حدیبی مقام ته ورسید حدیبیه دا د مکینا د سلس میلا بهر ده او د حدیبیه سه حصہ حرم حدودو کې دا او سه حصہ د حرم حدودو نه بهر دا حرم شریعت د دې حرم خپل حدود مقرر کړي خپل ایریا دا داغه احترام دی سړی به بغیر احرام هغه تنن نوځي داغه ونی بوټي بنوالی کیږي دارنګ بای کې به قتل او قتال جنگ وغیرہ ني خکار و پکې دن نه نه کوي دا د دې حدود حرم خپل احترام نو دغه حدیبیه حرم نه بهر خصیصه حرم کې و سبار نبی علیہ السلام چې حدیبی تو رسید نبی علیہ السلام چې پکما اوخه باندې ناستو هغه اوخه نبی علی السلام کوشش کو چې دی مکه طرف ته ورننه باسي عمره لذي خو هغه اوخه چې د کې ناسته سم لاست صحابه کرام وې چې خلات القصوا قصوا عادت او خوی خراب شو خدا دا دا هغه ذات ایثار کړ چې هغه حاتیان والے ایثار کړو دا الله نه غواړي خو بیا نبی علیہ السلام چې دینو ور سره دا خبره موک قسم په الله کې د مکه مشرکان ما یو داسې خبره ترا بلی یعنی ما سره صلح کوي خبره کوي چې پائے کې د حرم عزت راضی نو زبه منم ځکه نبی علی السلام دا حرم ډیر خیال ساتو د کعبه او کعبه سره به ډیر مینم وا حج په موقع به نبی علی السلام مینا کې حجۃ الوداع کې دروازه با په مینا کې وو خو د شپې ټیم کې به بیا بیت الله لراته دی د پاره چې بیت الله وویني نو بیت الله سره مینوا نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا خبره موک او بیا نبی علیہ السلام دغلتا د یا مکی والا سره خبره اترې وشي نو مونږ به دغلتا بیت الله ته ننوځو عمره وکړو دغلتا سو معجزیم الله رب العزت د نبی علی السلام پلاس ښکارا کړي د مسلمانانو د زړونو او یقین مضبوطولو لپاره دغلتا یو حوزو پای کیوبوي او دا خو سور لسپینزل لسوا کسان دی غوبه ختم شي صحابه کرامو شکایتو کې رسول الله وب ختم شي نبی علیہ السلام خپل ترکشنا یو غشره وې سویزه دا پکې کېره هغه شي کې خو غوب بیا ډکش صحابه کرامو هغه استعمال په یو بل موقع باندې وب کم شوی نو نبی علیہ السلام لا مشکیزه کې وب راوړل شوې لوخي کې وته یا رسول الله دقه وب دي نورې نشته نبی علیہ السلام پکې دا لاس داسې کې نو د دې ګروتونو نه لکه چشمه روانش او صحابه کرامو د سونو کړل لوخي ته ډک دغه رنگ کویت ته شوو ناغه کوي کې هم د نبی علی السلام په معجزه سره اوبر اغلې برحال دا حالاتو پدې حالاتو کې الته مکی والا هم حیران دي دې ته ګوري چې حرام یې چولې ده نو معلومیږي چې نبی علی السلام او صحابه عمرې لراغلي خدای ته ګوري چې توري ور سره دي نو پدې یره کې دي چرتا جنگ لنی راغله بس دا دواړو طرفونه دا انتظارو چې پدې کې خزاعه قبیله وا داغه یو مشر بودیل بن ورقه هغه وخت ا مشرکو خو زمانه جاهلیت نه د نبی علی السلام سره ملګرتیا هغه د خیرخوای پنیت راغ نو نبی علی السلام بودیل ورولېګ وته ورشه مکی قریش ته وایا چې مونږه جنگ لنیو راغلي عمره لراغلی مونږ بیت الله نه ولې منې کوي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی ورولې او د تفصیلی وته ټولو چې مونږه جنگ لراغلی نیو عمره لراغلیو که خوخمی سلبو کو عمره بو کو اسم تاسو ته ډیر جنگونو کې zarar رسیدلې ده نو بس سلبو کو نو زمو استا منس کې بستا سو منس کې به جنگ ختم شي او ما د نور عربو ته پرې د ای سره پوي شم تاسو ولې مخې کې رکاوټ جوړې او که دغه خلکو سره مې مقابله وکړه الله غالب کړم نو بیا تاسو خوغه کې اسلام راوړای هم او که اسلام نه راوړای خدا پراحت خو بشه کنه مقابله ولې کوي دا بودیل لاړ او د د مکه مشرکانو قریشو سره خبره اترې وکړې او دغه خبره وته د نبی علی السلام ور رسوله خو پای کې دا ځوانان کشران لکان جذباتيان لکه دا کشران لړ سوچ کوي او مشر لري سوچ کوي نای جذباتيان او نه دا سولې مولې نه کو په دې توري جواب ورکو نبی علی السلام توري باندې جواب ورکو برحاله خبره دا کشرانو خدا خبره وکړه خو کم بکی او خيارو نئی بودیل توی زت خبره وکا تفصیلی نا وتوی نبی علیہ السلام هم دا وی عمره لراغلم جنگ لنیم راغله کو سوله کوي پراحت بشه او زبا نور سره جنگيګم نو مکی قریشو چې دا خبره وره دی نو بیا هم زدیانو د دې سړی په خبره باندې یقین ونک او د ته سخت خبره وکړي چې زه تیم مرګره بس دیم واپس بیا اوی د معلومات د پاره خپل کسره ولې خپل کسو مکرز ابن حفص دی راولېږ چې د ته ورشه معلومات د محمد رسول الله سلام نو چې را مخامخ شو داسې نبی علیه السلام لرې نو لیده نو وی وی هاذا رجل غادر دا ډېر دوکباز سړی لکه مو آرامي سړی پیژندې کنه دا خطرناک سړی اچی نږدې راغې نو نبی علیہ السلام سره خ پرون تندی باندې په خوش پاک کو شاده پیشانه سره خبرې اترې وکړې ښه اخلاق سره وسره ملو شو او دته هم دغه جواب وې چې مونږ جنگ لنیو راغلی مونږ عمره لرا نبی علیہ السلام ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام چونکه با اخلاق سړیو نو دیو جن خو اخلاق سره پیش او دای کله کله باز شړې بد اخلاقی شری نو هغه د شر نه بچ کولو د وجه نه با وسره ظاهر کې اسی جی جان کې ا منافقانه انداز کې نه لکه داغه د شر نه ځان بچ کولو د پاره او نبی علیہ السلام چې دوی چې دا دوکباز غلط سړی دی نه دا مرګري پویول کله کله د مشر خواله ار رنګ خلک راځي نو غلط سړی هم راځي نو اکشر به اعتماد کوي جوړه لکه دابم خسړی ناکشر وی باغی دوک کی نو نبی علیہ السلام د خپل کشران بویول چې ټیک د الک مال خورازی خو دوک په نه شیخ سړی نه دی او به وسره دغه خبره وینو خبره اترې وسره وکړه هم دغه خبره وسره وکړه خو د چې واپس لاړ قریشو پاغه می اعتمادونک نو بیا یو بل سړی حلیس ابن علقمه د راولېګ ا د بلې قبیله سړی او د مکینا بارنو قبیله سړی هغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام دراغه اچ نبی علیہ السلام ولید چې هغه را روان دی نو د دې قوم داسې قومو چې غیبا د دې حج او د بیت الله تراتلونکو سره چې کوم ساروی وی بدنه او اوخان دای به احترام کاو او دا قران سنت کې مسله ده چې کم د حج ساروی دی یا د قربانې د غیبه خیال سات به احترامی به نه کی نبی علیہ السلام صحابه ته دا سیو کې چې د وخان پاسوي او تلبیه شروع کې چې د یقینو شي چې مونږه عمره لراغلیو بس صحابه دا سیو کړل اړیر متاثرش او سبحان الله عجیب خبره ده خلق دې د الله کور ته راغلي دا جنگیالي نه دي نو څنګه د حرم نه منی کولی شي نبی علی السلام سره ملو شو خبره اترې وکړې بیا واپس لاړ مکی والا ته وی چې عجیب خبره ده ای تلبیه وای ساروی راوستی نو دا خو عجیب نه ده چې د الله د کور نه دی داسې خلق منې کړی شي زه خدا سه سړی منې کول نه غواړم نو د ته اجازت ورکول غواړي چې عمره وکي او ورته وې کنه پرې ده نو بس زه خپل قوم ته ویم زما قوم هم دي سرمریر کیږي او سازو خلاف جنگ مکی والا ته مسله شو مکی والا پیر شو چې را لنور کار ګوري حیران شو ناغه د ته وی خدا سکو اجازه ورکو خو زمون یو شرط ته ا شرط به وسره لګو د په دې غلیک بیا یو بل کس ولېګا اور ابن مسعود ثقفی دا د بنو ثقیف د طائف دا سه ملک او خانو دیولېګا دا مکی والو ته ډیر محترم او زکه د طائف په سردارانو کې او دم خپل قبیله او خلق راوسیو د مکی والو د امداد د پار د بیا روس مسلمان شوه دی صحابي دی اوروه ابن مسعود نو هغه ته وی ته ورشلاړ شي خو لیکن دی ورته وی چې زه خوځه خو وردا سي جواب براله وروړي چرته بیزتی مونیش ان سن خبرو کې بسر عمره نه معنی دا د چراغ چې وی قتل نبی علی السلام سره خبره اترې وکړه نبی علی السلام سره په نرمه خبرې کړې ورته جنگ لنیو راغلی عمره لراغلی دا خبره اترې کې دی چې په دې دوران کې د صحابه کرامو کې مغیره ابن شعبه رضی الله عنه صحابي دی اصغر مراچول و ولاړو د د پاره چې دا خلک زی راځي پیغمبر ته سونه وای او بکر صدیق هم ولاړو ناستو اسنور صحابه مو پدې کې د اوروای ابن مسعود نبی علی السلام ته یو خبر او کړه وته مړه خپل قریشو پسې دراغشته د خپل قوم تبا کې دوی سره جنگيږي په دې عربو کې خدا سه کار چانه دی کړي چې خپل قوم وجني او بیا وی دا ستا مرګري نه دي دا مرګري د سره دي غوري نه نه خکېږي خو دی به دقه سه پرېخه اسنه سا خو اختر باندې راشي او دا مرګري دی بیا پری دی ولا سه غیرت غونته ورک رو به پیچ او بکر صدیق غوسه شو علی غوسه ورسته چې لکه زمون بارک دی دا وایي چې لکه مونږ پیغمبر او دین پریدو نو او تا ډیر سخت الفاظ هم مشرکو ورته امسس بزر اللات زور شلات شرمګاو سټا سخت اوبره وته سړی غوسک نبی علیہ السلام توی دا سوګ دی وی دا ابوبکر صدیق وی خزه جواب می درکاو خو تا جاهلیت کې ما سره یو خېګړه کړې داغه د وجه نه جواب نه درکو پدې کې د اوروه ابن مسعود د نبی علی السلام ګری تلاش یا دې د پار لاس کې چې بینت وکاو خلک بینت کې ګری لاس کی او یا په دې نیت کول چې د ګری ته وللا سوړم چې د غوسکیږي کنه چې پته ولګي چې جنگ لراغله دی کنه نو چې ګیره لاله سوړنو په دې دوران کې د مغیره ابن شوبه ولاړو ناغه د توري په موټي باندې د لاس ولا داسې لری کوم مشرک د اسخا لاس د پیغمبر ګیری لا ناغه وې دا سوګ ده وته دا مغیره ده او ښا د روارو مغیره رواره ده او ته ښا دا مغیره ده دا مغیره خو مغیره ته وی ته خو دوکبا سړی او ستا چې سکړی دی کنه ناغه خو تر اوسه ز پاکوم دا یو واقع ته اشاره کی دا اصل کې مغیره نو شوبه جاهلیت کې مصر ته تلو د مصر بادشاہ مقیقس لا وفد تلو د مکه نای خپل شعر شاعری خپل ادبی کلامونه پیش کړو نو دا سډیر کسانو سدیار لس نیل انعامات تحفه ورکړو د کلام نه بنو متاثر شوه نو دلې ورنک نو چې واپس راتلنه د یو کارو بس تور راواغشته او ځکه ټوله وجل ټوله سیته واغست او بیا راغې مدینه ته راغې الته ایمان راوړو مسلمان شو نو د خطر ده نو هغه ټول لانجه هغه سر ته پاتې شو داغه پسر شو نو چې رقم قبيله خلک وجلیو ناغیه تر پسراتل ناغه دیت وغیرہ ارس ورلبیا هغه ادا او نبی علیہ السلام لراغه نو نبی علیہ السلام ورته ویسا اسلام دی قبول دی او مخکې چې دې سړی وجلی دي کار سړي کړي دغه دا کفر حالت کې او اسلام کې دا کار دی چې مخکینی هر سماف کوي خدا کمال او دولت چې راوړل نه دا په دوکه دی نو دا قبلي گینا دا واپس کول غواړي بهرحال دا خبره اترې کې دی چې په دې دوران کې د مانزه وخش دا اوروه ابن مسعود ناست لا خبري شروع دي د مون سټیم شو نبی علیہ السلام ودس کو چې ودس کو نو اوبه به د نبی علیہ السلام مخ مبارک باندې واچولې یا پلاسونه یا خلکې بیا به توکلې صحابه وو تلاسونه نیولې داس د نبی علی السلام هغه استعمال شوده وب به راغستې پلاس ازان پورې مګلې او چې کوم صحابي ته بوبل استنه رسید نه هغه د ابل صحابي پلاس لاس راخ کزان پورې به ومګه دې د دوه وجو کول یو د دې وجو کول چې د مشرک یو خبره کړې و چې دا مرګري دی پلار کې پرینې دی نو صحابه خوده چې دا غي استعمال شي او موږ زمکه ته نه پریدو هغه بسنګ پریدو او دویم دا د تبرک د پار د پیغمبر تبرکی معصومی د پیغمبر تبرک شتا دا د برکت وبوي د پیغمبر استعمال شو دا نو دا صحابه را غستې خپل ځان د برکت حاصلولو د پار ان د پیغمبر نه علاوه د بل چا بیا برکت ني او د پیغمبري بهرحال نو د تبرک د پاره د نبی علی السلام د وبې راغسته او بلا پیغمبر سره درې موجه دا و مینه وا نو د مینې محبت د وجه نه داغه وبر اخلي نو مشرک تم خدا مینم وا او د وبو کې برکتونو دا پیغمبر استعمال شو د وبې دا تبرک په تور ځکه چې نبی علی السلام حدیث کې راځي ته پوسټ کړو دا تاسو دا څه ولې کوئ ایو ته یا رسول الله تاسو سره مینا ده نبی علیہ السلام ورته وی ښا زتا او ستدا سه کارونه نه خم چې هغه کارونه وکینو بس تاسو ما سره یقیني مینه دا مطلب نه دی باندې نه من نه کړ ځکه غم جایز وا ولیکن نبی علیہ السلام وت اثر کارو خو وته درې کارونه کوي رښتیا وای وعده پوره کوي د امانت حفاظت کوي نو بس بیا به ما سره یقیني مینه په دې خبرو عمل کا اوروه ابن مسعود چې دا حالت ولید حیران شو چې دا جیب خلک دي دا خو د خپل مشر او پیغمبر او لیډر وبم زمکه ته نه پری بهرحال خبره اترو شوې دی واپس لاړ مکی والا ته یو سو خبره وکړه یو ورته وی ما دا محمد او د مرګرو حالت ولید قسم په الله دنیا کې ګرځیدلم مشران او بادشاہان ملي دي دي ملاقاتونه می شوي دي دا ایران بادشاہ کسرا ملي دلې ده د حبشو بادشاہ ملي دلې ده د روم قیصر ملي دلې ملاقاتونه می سر شوي دي خو چرتا د یو مشر سره د قوم داسې محبت مې نه دی لیدل کم چې دا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مرګرو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره والله ما رأيت ملكا قط يعظم اصحاب مثل ما يعظم اصحاب محمد محمدا قسم په الله چې دا سه مشر چې کشران تعظیم کوي احترام کوي اما د محمد رسول الله سلام غوندې څوک نه دی لیدل نو یو خبره خدا او دویم خبره ورته هم دقه وکړه چې دادا چای جنگ لنی دی راغلی او عمره لراغلی نو ګوره دا سونه لوی کمال د پیغمبر او د صحابه چې دله مسلمان شوی نه دی خدای لګیا دی د صحابه کرامو کمال او پیغمبر شان بیان او دا یو قاعده او قانون دی وی والفضل ما شهادت به الاعداء کمال دی چې دشمن پیګویو نو دشمن گویو بهرحال یو خې وته دوی او دویم وته دوی چې کتا سو د پیغمبر سره جنگ کوي نو دا پینزل لسو کسان اول ودا پینزل لسو وجنه نو ال پیغمبر وجلش او اغوی بم ترغه پوری جنگیږي چې سو پوری ځان نی وجلی نو ترغه تاسو پیغمبر ته سن شویل نو جنگ مکوي جنگ کې س فائدہ نشته بهرحال په دې باندې د مکی والا جذبه کیناست خو کشران بیا هم کشرانو مشران سولې ته تیار شو خو کشران نه تیارېدل دوی دا سوچ کو چې خپلو کې پټه مشوره وکړه د کشران راغون شو او یا اتیا کسان پټ تیار کړل چې دا مشران خبريږي خبريږي خو سولې ته تیار شو چې دا سولو نشي ناغا بیا اتیا کسان لاړل د شپې شپې چې راځي په دې نبی علی السلام با او مؤمنانو به حمله کو به وجنو به جنگ به جوړ شي اصل باړونه شي نبی علی السلام خو پیغمبر او عجیبا کمانډرو ناغه د شپې سوکه مقرروله حالات خطرناک نو نبی علیہ السلام صحابه و مقرر کړیو د شپې څوکې د پاره ځکه پینځل له سو کسانو د حفاظت نو څه کسان مقرر کړیو او پای باندې مشر محمد بن مسلمه رضی الله عنه مقرر کړو بزیدا سي د دې کمزې چې صحابه پراتو نو غیر چا پیره دا کسان په څوکې ودرولي خوشپو تیاره و پته وتنه او دا طریقه به د نبی علی السلام چې بیا به په داسې موقو نام شب نام شب یعنی د شپې نوم کوډ ورډز او یخیو نو په دې کې ودا پته لګیدا چې خپل سړی دی کپر دی سړی نو دی چې دا کسان رالل نو دی دا پوس کړی دی چې نام شب نه اله خو نه ورته نو دی په پویش نو د مشر ورته وې چې الکا سوتوای ما خو پرېدا چې د منست شي بیا وې راګیر نو چې د منست شونو دی پر راګیر غیر سلورو طرف راغون شونو گرفتار وې تړل ساره پیغمبر ته حاضر دغه بعضو صحابه وې وجنوې ځکه د وجلو خو بس مونږ ته جواز پیدا شو حمله را باندې امیر ورته نه نه دا فیصله به پیغمبر کوي سبته یو جلو کې خیر ني نقصان نو دغلطه د صحابه کرامو جذباتیت د باز خو ګورا دا جذبه خشه ده خو جذباتیت خشه نه ده او جذبه او جذباتیت کې فرق دی چې دا جذبه باندې د مشر کنټرول مشر نه نو بسنه ګوره مشرته نه بسنا او کدی جذباتیت کړو دلته غار سره خرابول ساره نبی علیہ السلام ته پیش کړل قید کې کړل او غوسه خو ورغلې و چې لکه دی په موږ عمل وکړل ته رسول خبري شروع دي خو بهر حال نبی علیہ السلام د اخلاقونه کار واغس مړې نکړه لګر چې جوازو التمکی والا خبر شو تاسو می په کامیاب کړی وې خو د مکه په دې بطن او په دې وادي کې مستا سلاسونه دا وینو دا غی لاسونه تاسو نه بند کړ جنگ ونش دغه جنگ شوه او نقصان په دې سله کې خیرو بهرحال نبی علی السلام بیا دا سوک چې دا حالات ورځ هم ډېرې تیرې شوې صحابه کرامو ته تکلیف هم ډېرو ځکه چې یوې سفر کړی دا مکې نه تر مدینه پورې دا اتر ورځې سفر دی پیادل نو او بیا دلته هم سر ورځې ناس دي پراته دي نو صحابه کرام احرام کیو دلار او دوړې خاورې بیا دلته پزمکه پراته صدا سي وټلیو بسترې خونه نو ډېر خیرې او وجودونه د خیرو نه ډک شیو د بعض صحابه ته دونه تکلیف چې سر کې سپګې شي نو په دې کې صحابي د کعب بن عجرا رضی الله عنه نو داغه سر کې سپګې شوی او حالت احرام کې حالت احرام کې سپګم نشي وجلې وختم نشي کټ کولې او ای کټوي مې په خوله نو لاندې وای اور مې لګولې ده نغری کې پوکیم ورکوم او روانې سپګم رواني وی نبی علی السلام را باندې تیرې ده چې ویلی دم وی ما ته وی چې د خپل حشراتو سپګو جوړې تنگ کړي ما ته رسول الله ډېرې تنگ کړي ما ته وی چې خزه دا سیو کا سروخ رایا او چونکه احرام کې نو دای په زبانه دم ورکا دا حالت احرام کې که خلاف کارو کې کنه دا احرام د پابندونو بیا دم سړی ورک یو ګډ پیسا لال کا یا شپګ مسکینانو ته روټه دوټه مو ورک یا درې روجیو نیس بهرحال دا حالاتو پدې کې نبی علیہ السلام یو بل کس خراج بن امیہ اغا قریشو ته ورولې او مطلب دا چې مونږ عمره ته پرې ده حالات مخراوي مونږ د نزو واپس چې کله دای په ماسکر و تیرې دا غیم داسې منس کې یو ډېرې غونته و اغاړه مکی والا د اصلي سره پراتو دی غاړه نبی علی السلام د چې دای په ماسکر ورته ردل ته د ابو جهل زوی کرما بیا روس مسلمان شوه دی هغه دا غسړی و خو وجه او خود ته رامنډ کړه یا خلکو ته اخلاص کراو تخته نو په دې خبره بیا غړا وړا شو بیا بس خبره مکی والا سولې تمایل شي خو بیا په دې عمله سره خبره خراب شي بهرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې دینو په دې سره خبره خراب شو نو بیا نبی علیہ السلام یو کس لګل واړی مشرانو کې چې هغه مشر سړی یو دی سره صحیح خبري نبی علیہ السلام عمر رضی الله عنه ته وې ته بلال شو مشرکانو ته بوې چې عمرې لراغلیو عمره کو وزو درنه جنگ لنی وراغل او د الله کور دی الله کور نه خو تاسو څوک نشه بندو او دویم مکه کې چې کم کمزوري مسلمانان دي چې د مکی والا په قید او بند کې ځکه روسو مسلمانان شیو نه ای گیر کړي پر خوصله نه هجرت نو ای سر په پټ ملاقاتونو کې ایله به زیر ورکه چې ان شاء الله فتح را روانه ده صبر کوي د الله امداد برایش عمر رضی الله عنه نبی علیہ السلام ته یا رسول الله زنه شمتله زکا ما مکی دور کې دی مکی والا سره ډیره سختی کړې ده نو ما ته غوسه دي نو زما په ځای ک عثمان رضی الله عنه لاړ شي خبي یو خو هغه نرم مزاج دی او په سله کې نرم مزاجي پکاري سخت سړی سولې نشي کولی نرم سړی سوله کوي دویم دا د چې د هغه دی وخت کې خاندان د مکه سرداران بنو امیه سرداران ځکه ابو سفیان هم بنو امیه نو د خپل ټول عزیزان تربوران دي نو د سره بلګه خبره وکړې شي بس نبی علی السلام عثمان رضی الله عنه ولېګ او هغه ته هم دغه خبره وکړې جنگ د پاره نیو راغلی عمره ل راغلی او مشرکانو ته د اسلام دعوت ورکا وغه مسلمانانو سره پټ ملاقاتونه وک د فتح زیری ورک عثمان زلان مکی تلاړ التا یو علاقه وا بلدح التا چور سید نو دغلت د مشرکین او معسكر او پای ورتیر شو نو ای رئیسار کسکه او ته سکم خو مشرانو سره ملاقات لراغله وی خخ خخ سید نالته یو کسو ابان ابن سید ابن العاص امویو هم د عثمان رضی الله خاندان ناغه وتوی رازا نو په خپل اسیزان پسې سور کو مکی ته بوت وای رازا دوی سر به خبرو عثمان رضی الله عنه آل تورسید ناغه چې کله کوشو نو دا پنسي دا سوچته کړي ګټه ښکارک نو مکی والا زکه دا گیټه سړی د پاره په پا پینسو کې پټول ګناه ده نو د پینسی اوچته کړي مکی والا چولی د نای وتوي دا پینسی دی ولی اوچته کړي او زما مرګره دا سې کوي نبی عليه السلام نو زه دا غي اتباع کوم د نبی عليه السلام ابو سفیان وتوي ای چون کې تربورو او ته عزت عاصم راغله راځه طواف عمره وکړه او ورته دا نشي کېده چې زه د عمره کوم محمد رسول الله سلام دی نه کړي ځکه زه خو د پیغمبر تابعم زه و عمره هغه سکم چې محمد رسول الله سلام وینم هغه سه به کوم او دا څنګه کېدای شي چې زما مشر او پیغمبر د عمره نه کې زه دی وکم عمره نه کوم دا د یقینا د فقاهت خبره وړه را ده پوي بعض مسلمانانو بخپلو کې وي مړ وګور عثمان نصیب خور د لاړ عمره طواف خو بو کی کنه مون خدل تناست نبی علیہ السلام اورې د لوینا عثمان داسې نشي کول چې ما عمره نی کړی او طواف او د دیو کی بهرحال التا خبره اترو شنو عثمان رضی الله عنه تاویو وته لګ ایثار شه ایثار شمونګه مشوره کو نو دلته ایثار شو دلته افوا پیلوش چې عثمان رضی الله تعالی عنہ شهید ک پاره نبی علیہ السلام صحابه غصه شو درمن شو او دا قانون دی چې د ټولي دنیا چې سفیر نه وجل کیږي نو دا خو سفیرو نو نبی علیہ السلام چې ور سفیر خیال مناسات نبی علیہ السلام په دغه حدیبیه میدان کې یو اونې دلان د کیناس او وی وی راځه د عثمان بدلی غسو د پار بیتو نو بس مرګریم جذبه کی ورالل په دې صحابه کې اول صحابي ابو سنان اسدی رضی الله تعالی عنہ راغه او د نبی علی السلام په لاس لاس کې بیا سلمہ ابن اکوع رضی الله عنه راغه او ما بیت کو یو ظلم کو بیا می منس کې وک بیا وی چې خلکو کو آخر کې بیا نبی علیہ السلام راته تا بیت نه کړی مې چې کړی وی چې راشه بیا وکا دی وی ما درې سره بیت وک او دا بیت د صحابه کرامو په مرګ او شهادتو چې مروبا ولیکن د عثمان بدل با جهاد بکاو بهرحال دا بیت اوشو نبی علی السلام چون کې سور لس پینزل لس وکسان دي دی بیت کوي نو سړی چې لازا سینولي ستړي کیږي نو عمر زلان هم محسوس کړه نو عمر زلان راغی د نبی علی السلام لا سیدا سیونه لکه سور لس پینزل لس صحابه را روان دي بیت کوي دا بیت شورو عمر زلان هوی ز اول کې نوم خبر ځکه بس صحابه خو خوارو اره چرته خیمه د یو بل ځای بل د بل خیمه داسي وې زناستم نو ما چې دینو زوی ته ورشه زماغه اسغه پلان کی صحابي سر دی غراواله او وی توره می تیر کوله صحابه خو بده انتظار وچی که جنگ شي چې ځان وته تیار وې ز پلارو لګلم اچي هغه اس او ساروی په سیدلم نو پلار مې وکتل نو خلق ناشتي نبی علیہ السلام بیت کوي زمر علم بیت مې وک ای بیا پلار لاړم یماته چې دا خلق سره راغونډې مې چې دا بیت کوي په مرګ او جهاد نو ای پلار مې بیا راغې زو سره عالم نو پلار مې بیت کو ما بیا وکنو ما دو زره وک نو ابن عمر زلان هوی خلق دا خبره کوي چې ابن عمر د خپل پلار عمر نه مخ کی ایمان راوړی دی وی دا خبره غلطه ده دا اصل خلکو ته مغالطه شوی ده بیت رضوان کې ما د پلار نه مخ کې بیت کړی دی خبر اصل دا ده نور ایمان کې مخ کې زور پسیم بهرحال دا دون جذبه او اخلاص سره بیتو د شهادت او د مرګ چې سوره فتح کې دیتا بیته دیتا دا د الله د رضا بیت ویل شوی دی لقد رضی الله عن المؤمنین یذبایونک تحت الشجره دا غونه دلاندې د کیکرونه دلاندې چې کم بیت شوو نو الله رب العزت دا خلکو ناراضی دی او دې بیت تبیا بیت رضوان وای رضوان مطلب دی کې الله د دغه صحابه او دا رضامندیا اعلان کړي دا الله دې ټولو ناراضی دی نو او نبی علیہ السلام هم فرمایلیو زه دا الله نو امید لرم چې کوم کسانو د دیونه د لاندې بیت کو نو د دا د کې هیڅ کس جهنم ته نشي داخله دي یعنی دا جنتیان دي نو دا د الله د طرف نه درزا اعلان بهرحال بس دا بیت اوشو التا د دوران کې نبی علی السلام اخر کې خپل خیلاس راواغس او غس لاس کې داسې کې خو وې دا زما او دادا عثمان نو ګره د عثمان رضی الله عنه د پاره پیغمبر بیت وک صحابه وې عثمان ډېر خوش نصیب دی لید رسول الله الیسرا لعثمان خیر من ایماننا زمون د خلا سنونه د عثمان د پاره د پیغمبر ګس بلاس بهتر دی مون خو په خلاص پیغمبر سر بیتو کو خود عثمان لاس خو نو خود پیغمبر هغه ګس لاس د عثمان د پاره نه هغه ګس زموږ د خینه بهتر پیغمبر ولا دیو جن عثمان زلانو دلته نشتا خو لیکن بیت رضوان کې شامل شو اخو بیا روستو پته ولګی دا چې عثمان زلانو شهید شوی نه دی دې کې مکی والا ته چې پته ولګی دا چې وې ځکه دا خو جنگ جوړیږي نه یو سړی رولېګا سہیل ابن عمر ته اخر کې رولې اراغه دا ډی روخ یار قلمن سړی بیا روس مسلمان شوه دی راغه د صلح خبره اترې وشوي نبی علی السلام چې لری نو لید نو هاذا سہیل قد سهل لكم امركم سہیل راغه اوس بس تاسو خبر اسانه شي یا د دې وجې وي چې قریشو به دا طریقه وه چې کله به سوله موله کوله نو خبرې به تلې راتلې کسان به تل راتلل نو آخر کې چې باوی کله اخیری فیصله کوله نو سهیل به لېږه نبی علیہ السلام مدیوس اخیری فیصله کوي ماز او یا دا نبی علیہ السلام نیک فالیونی ولا د سهیل د نوم نه سهیل سهل اسانتیا ته وایي نو زمون په دین کې نیک فالی شته او بد فالی نشته بد شوی نه غنه بد فالی وګوره سپیره د ز سپیره شم دا منه ها خشوی نه غنه نیک فالی نیول خبره بهر حال خبره اترې وشوي اخر بس لنډه دا چې سولې ته تیار شو سهیل سولې ته تیار شو د سولې خبرې وکړي هغه سلو کې غنې خبرې وي د وی بسوله کو اشرتونه زبانی ویلو شو بیا ولیکلو شو دا سوله لالی کله شوی نه واجب دی دوران کې د د زوی د سہیل ابو جندل رضی الله عنه ا غریب پا ات کړو بیړو کې تړل شوی دی پلار تړلو اچ خبر شوه چې صحابه کرام او نبی علیہ السلام مکی ته نږدې راغلي سه په طریقې ځان راځته دي او پاغه بیړو زونالو کې په ټوپونو ټوپونو راغی او صحابه کرام مست ځان را غورځو دي کې چې پلارولي ده ناوی اول خدای واپس کې نبی علیہ السلام الا صلی الله علیه کلی شوی او ایزه بس کنه واپس کوي صلی نه کو بس جنگ کو نبی علیہ السلام دا خوس کار خرابي نو بهر حال صحابم په دې غوسو اخر بس نبی علی السلام مجبور شو او ته ز سیدن دی ولا واپس خپلار راغه د خلکو مخ کې په مخ وو او د مارې نه ونیو دا سراخ کو مشکین ته واپس دا بوزه نو د چغه کړیا معاشر المسلمین اے مسلمانانو ما تاسو مشرکانو ته واپس کوي وی خو ما ته په دین کې ډېر لوی تکلیف رسي نبی علی السلام والا د صبر خبرې وکړې ورته یا با جندل اصبر واحتسب صبر کوا الله به اجر درکې او الله رب العزت بسلار مونږ له جوړې کی نو په دې باندې صحابه ډېر سخت خپو عمر رضی الله عنه غوساو هغه تورا وسره و ورغه خواله ابو جندب ته جندل ته وای صبر کوا خو تور وسره داسې خوا خوا کې کوي مطلب اشاره واغته صبر کوا ورته انما هم مشرکون وانما دم احدهم دم کلب دا مشرکان دي صبر کوا خو د دوی وینه د سپی وینه ده یعنی مطلب وجل غواړي مطلب دا چې دا تورواله او د پلار نه سروا مو خو نشو بالتی وا خو هغه په خبره پوه نه شو غریب په خپل غم او د عمر جلان مقصد دا خبره بهرحال د حالت کې هغه واپس ک سولې خبره وشوي شرطونه بیان شو شرطونو کې یو شرط داو چې سخت کال به واپس کېږي را روان کال به راځي ځکه دا زموږ د غیرت خلاف د کنن عمره وکړي نو بیا به دا خلک وایي چې وګوره پیغام محمد په زورورو نو مونږ تبعار جوړ شي دوی مدادا دا سوله بلس کالی په دې کې به امني جنگ بندي وي درې مدادا چې که زمونږ نه سوک درشي او د خپل ولی او مالک او رشتہ دار او د مشر د اجازه نه بغیر مونږ ته واپس کوي خو که زمونږ درشي مونږ به نه واپس دا پوره بدمعشي و په دې هم صحابه کرام خپو اوله داوا سلورما زمونږ ستاسو سلو شوا خوس باقی قبایل که په دې سلو کې تا سره مرګرتیا کوي او کوم سره مرګري کیږي حلیب جوړي نو ته د اجازه ته دا بم داسې غنلی شي لکه د سلې حصہ خو مونږ به د یو بل خلاف جنگ نه کوو خو دغه ډلې چې مونږ سره او تا سره یو ځای شوي نو په سلو کې شامل شوي نو دغه ډلې هم د یو بل خلاف نه جنگي بلکې کستاسو حلیب باندې زمون حلیب حمله وکړه دا به داسې متصور کیږي لکه مونږ چې پتا سو کړی نو بهرحال د دوران کې س قبيله بیا روستو اراله بنو بکر او خزاعه بنو بکر مکی والا سره شو خزاعه نبی علی السلام سره شو دا سنورم مختلفې خبرې پدې کې وي لنډه دا چې د خلی خبرې وشونه نبی علی السلام علی رضی الله عنه راغو سویرا شوی لیکا نو چې لیکلې ناغو لیکل بسم الله الرحمن الرحیم نو سهیل وتوی دی دغه وخت مسلمان نه دی لکه دا رحمان په کیسو کی مر رحمان قران ذکر کړي او رحمان خو یو پیجنو رحمان الیمامه مسلمت الکذاب ته وی دا الله نوم رحمان نه پیجن نو دیو جنا دا بسم الله پځه باسمک اللهم ولیکه انا علی زنا ته دا میټاو کدو لیکنو بیا نبی علیہ السلام پدې کې دا الفاظ وتولیکل چې هاذا ما صال حاله محمد رسول الله دا غسل دا چې د مکی والو سره سہیل سره محمد رسول الله سلام وکړ سہیل وتوی نه نه دا میټاو رسول الله دې نه منو که رسول الله منلې نو بیا هم د الله کور نه ولې بندول او دا جنگونه هم د سره ولې کول د دې په ځای باندې محمد بن عبد الله ولیکا علی رضی الله عنه ته دا میټاو کاوي نه میټاو زو زدی په خله بزد پیغمبر رسول الله میټاو نبی علیہ السلام ته انی رسول الله وان کذبتمونی زد الله حق رسول مگر که تاسو مې نه مانه خالی ته وی رضی الله را کمال نبی علیہ السلام له سم ختم نه ورته هغه داسې کټ ک او داسې ګډ وړي محمد بن عبد الله ولیک او دا شرطونه ولیکل په دې آیاتونه بیا را لنا الله دا شوکړه چې د دینه د زنانو ذکر ارش د سړی ذکر یو کچ سړی کدرغه واپس کاوي په دې کې چې دا سلو شو نو سزنانا لاړې هغه سیرت کې نمونه شته خو وخت لند مختصر وي نو مکی والا مطالبه وکړه دا زنانه واپس کې نبی علی السلام سره کې خو زنانه نشته سره کې خو سړی بس هغه زنانه په دې طریقه پاتې شو او صورت ممتحنه بیا رااله که زنانه راضی او دا خطرې چې اسنه منافقت لنی راغله نه زنانه سره چې د امتحان والے او بیت وسرو کې وغه یو سوش په خبره باغې بیت غسل کېده او دام باغی کې وچ ولا تمسکو بعصم الكوافر مؤمنانو ته کستا سو خزل ته کمی دي نو د شرک پنه کې مساته نو عمر جلان هو دوه خزي شرک پنه کا کې وغه پرېخ بهرحال داسې مختلف واقعات نبی علیہ السلام بعد دې سولې د لیکلو نه بعد بیا واپس شو احرام اونې لړکړل هغه ساروی حلال کړل او دا غي زین بیا روتل لنډه ده خو صحابه کرامو د نبی علی السلام به سرونو خره قربانه حلالک صحابه کرام خپو نه کو خیمه تراغه نبی علی السلام خیمه حدود حرم نه دی خو منزل به حدود حرم ته ورغه موز ویل تکاو لکه مونږ په حرم کې یو پلاک دی نبی علیہ السلام به حدود حرم کې دن نموز کو خیمه دی خوا خیمه دراغه خپاو پریشان او مؤمنینو می سلمتی د پوس کې رسول ولی پریشان او ګوره صحابه ته میوي چې سرونه وخرای قربانه علاله کې او دوی نه کوي او ته یا رسول الله خپ دی ته غوسه دی خپل چې راغلی دی اوس واپس دی او د صحابه کرام مقصد دا کې دی شي په دې انتظاری چې ته پیغمبر د خپل فیصله بدل نه کی نبی علیہ السلام ته ام المؤمنین ډیر د خویارتوب مشوره ورک او خيار خزه خاون ته خې مشورې ورکي سمحات علم والا پوي والا خزه وي وته یا رسول الله دا سوکا چې ته په خپل روزه سر وخرایا قرباني ورکا دا صحابه خپل شي ته ویني وکي بس نبی عليه السلام دا سو سره وخره قرباني حلال کړ صحابه ټول لګیا شو بیا دینه واپس بهرحال بیا په دې کې دا سی واقعیات شو چې بعضی کمزوري مسلمانان مکه نه روس سره تختیدل مدینه ته پای کې ابو نصیر رضی الله عنه هره دیم قید شو د رو تختید مکه ته رو رسید نبی مدینه ته ای پس مشرکین دو کسان رو لېګل چې دا مونږ ته واپس مکه والا بس نبی علیہ السلام مجبور شو پدیم صحابه خپو نبی علیہ السلام یې سو کم زه مجبور یم غدر نشم کو ابو نصیر زلان هې ورته واپس بهرحال چې هغه واپس شو نو ذل حلیفه تر ورسېدل پلار کې دغل ته دمه کولا کجوري مجوري رو غوسته خوړې په دې کې آیو د خپل تور ډېر تعریف شو دا ډېر خطوره د پدې ما دونه کسان وجلی دا داسې دا, دا دا وته ورګه زته چلو خیم وته وی ښا تراکت رښتیا وی کا سه مړه غپ لګی رښتیا هم داسې تکړه توره ده دا. چې څنګه دې توره واغشتن اول خیغل را خلاص اخه مردار ابلو تخته اولاد نبی علیہ السلام له مدینه ته نبی علیہ السلام الکه دې سړی ته سیر رسیدل سچل له وته سچل له پیغمبرګری داسې چلو کو دې کې ورپسې ابو نصیر رضی الله عنه راغی نبی علیہ السلام ته یا رسول الله تا خپل ذمہ پوره کړه زه دې ته واپس کړم ما خو ته ځان خلاص کړ نو بس تا ذمہ فارغه ده نبی علیہ الصلات والسلام چولی ده او ویل لی امه دل افسوس ده دا هو مسعر حرب لو کان له احد دا خور لړونه ده اور لړونه اور لړی کیا وسره بل شنو بس جنگ کوي پیغمبر داسې یو خو سه اشاره پکې چې دغه چلو کا بهر حال پدې کې ابو نصیر جناب پوه شو چې دغه مې واپس ورکړي بس هغه و تخته لاړ سیف البحر ورته وای د سمندر غاړه جدې سره الته بس ځان لا ډیر واچول بیا چې نور صحابه ته پته لګیدا نو بس هغه براتل د سره ودغه ځای کې ډیره کېدل بعض روایتو کې راځي چې عمر رضی الله عنه یو کار وکړ هغه د مکه مسلمانانو ته پټ خټو خطو لېګا چې پیغمبر یو ټکی ویلې دی چې دا خو اور لړونه دی خو کوسو کو سره شي نو مطلب دا دی چې وسره شي راځي اغلا نو بس بیا د انور صحابه ابو جندل رضی الله عنهم بیا وروت دا سنور صحابه مروتل او بس راتله به د مدینه په ځای باندې با داغه خواله ورتلل ال تراجم شوې تقریبا 70 کسان اول اول کې راجم شو نو بیا یو کار وک ایدا سه کار وک چې د مکی قافله به چرته سمندر باندې تیرې ده بس هغه به لوټ کوله هغه به خړل سکل بس پاره وخت تر دې پورې چې آخر کې سه 300 کسان دغه تراجم شي او صحابه چې مکی نه برات مکی والا آخر تنگ شو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته کسر ولګ اور ته دا شرط بس لری کا خو مون خلاص کته دي ته وای چې تعالی راشي او چې نور څوک راځي بس مګي مدینه ته راځي نبی علیہ السلام خط ولېګ صحابي ولېګ اول ته ابو نصیر زلان هي امیر واغه پس خو هغه غریب اخیری وختو بیمار یار سچو زنکدن وخت یو خط چې د نبی علیہ السلام ورورسید ایولستو خوشاله شو او پسینه خو چې وفات شو او بیا د نور باقی صحابه مدینه ته لاړل دا شرط الله رب العزت په دې طریقه ختم دا چې په دې ټولو شرطونو کې خیرونه او فائدې وي هغه صلح چې په ظاهر کې د مسلمانانو خلاف ښکارې دا الله پاک دا مسلمانانو په خیر باندې تمام کړه قولوا قولي هذا استغفر